د سلی رښتم آیات پنځه رښتم آیات نه پس دریم باب شروع کیږي دریم باب دا تر وصل رښتم آیات پورې دی دا پدې کې تذکیر ورکې بل ادله العقلیه او تذکیر ورکې په زواج او سره خو لیکن وسره دلایل نقلیه هم ذکر کړي په اول کې ذکر کړي اجماع د انبیاء په توحید باندې د ټولو پیغمبرانو اجماع په سوا په توحید باندې و دا غینه پس بیا زجر ورکې د دوی په دی وینا باندې چې اتخذ الله ولدا چې دوی وایي چې الله لره بچی شته نو په هغه باندې وته زجر ورکړي او دا هغه جوابونه ورته کوي په وو طریقو سره به جواب وکړي دا هغه نه پس بیا زجر ورکړي مشرکین بالملائکه او رد کوي په هغه په شرک باندې بیا دا هغه نه پس عقلی دلائل پیش کوي سلورو ها تر سلور دیرشم آیات پورې دا عقلی دلائل دي یو دیرشم دو دیرشم درې دیرشم سلور دیرشم بیا دا غي نه پس تسلی ورکړي تسلی ورکړي پیغمبر ته بیا زجر دی په انکار د رسول باندې دا غي نه پس بیا زجر ورکړي په استهزاء بالرسول رسول پوری ټوکې کوي نو پاغي ول زجر ورکړي بیا زجر ورکړي چې دوی عذاب غواړي چې زر عذاب راول دا بیا په و دیر شم کې ورکړي بیا به زجر ورکی په انکار د قیامت باندې چې دوی قیامت نه مانی په دې وجه زجر ورکی په میانس کې بیا تسلی ده بیا زجر ورکی په انکار د توحید باندې دوی الله تعالی واحد لا شریک نه مانی بیا زجر ورکی په سبان دی چې د الله تعالی نعمتونه په الله کړی خو دوی د الله په مخالفت کې استعمالي چې دغه زجر ورکی بیا دا غي نه پس تخویف ورکی په دغه باندې بیا باب وصل وختمات باندې به ختم شي تاسو ورته ګورئ وقالت وما ارسلنا من قبلك من رسول اول اجماع د انبیاء چې ټول پیغمبران په دی یو خبر راغلیو څه شیو هغه دا چې د الله تعالی وحده لا شریک هغه یوازې معبود منی وما ارسلنا من قبلك مونږ نه لګلی مخکستانه من رسول کم پیغمبر الا نوحي الیه مگر مونږ به وحی کوله هغه ته د څه شی وحی انه هو غداوا چې یقینا اغا الله تعالی چې انه شان داده لا اله نشته معبود الا انا مگر زم بس یو معبود ده د ټول پیغمبرانو واحد لا اله الا انا لا اله الا الله ولا وحی وا فعبدونی نو مال رب بندگی خاص کئ دا دا تر دې پورې دا د انبیاء اجماع ذکر کاو دا دلیل نقلی شو دا غي نه پس زواجر شروع شي جماعت تاسو ویلي اول زجر وقالوا وایدی اتخذ الرحمن ولدا نیول د رحمان ذات ولد نو یو طرف ته تر رحمان وای رحمان وای دي ته چې هغه مستاجنی بل خواته سره ولد وای دا په خپل خبره کې تناقض دی بیا ته وای سبحانه نو جواب ورکړي سبحانه پاک دی الله تعالی د نقصان نه الله د نقصانی صفات نه پاک دی چې د نقصانی صفاتونه الله پاک دی نو ولد د چا بچي پیدا کېدل دا په احتیاج دلالت کوي څوک چې د چا بچي وي ځکه چې د دې بچي مطلب خودوار راځي یو مطلب د جاهل خلکو جاهل خلکو به وی چې د الله زوی دی باقاعده پیدا دي کنه نعوذ بالله دویم عالمان خلکو په دې کې هغه گمراه خلک هغه به وی چې نه پیدا ته نه دی خود ولد مطلب دا دی چې الله په زوی نیولې دی په زوی څنګه نیولې دی الله تعالی ته مجبور دی الله تعالی ته مجبور کیږي چې ورته وای دا کار وکا بس الله ته مجبور شي وی کی ورته وای دا مکه وا الله ته مجبور شي وای نه کوما جواب کوي الله تعالی نه نه می دغه ته ولت شتا نه می داسې شتا نه را نه پیدا دې نه چانه مجبورم ولی مجبور کېدل د چانه دا دلیل د چاره نقصان دی او سبحانه الله پاک د نقصان د صفات نه پاک دی نو هغه کې د نقصان صفات نشته ردا چې دوی نشي کېدای بل عباد مکرمون بل جواب کوي بلکې دغه چې تاسو وته دغه وای ولد د الله وای عباد دا بندگان د الله تعالی دي مکرمون عزت ورته ورکړی شوی دی دوی ته الله وای دا زما بندگان دي عزت ما ورکړی دی نو چې بندم زما شو عاجزي کوي ماته عزت ما ورکو هغه نه بد څنګه مجبور شم هغه به زما څنګه زوی شي لا يسبقونه بالقول او دا په فرشتو مشرکین د فرشتو باندې رد دی چې هغه ویل چې دا د الله تعالی دونه دین اعوذ بالله الله ویلا یسبقونه بالقول وړاندې کیږي نه دوی هو د الله تعالی نه بالقول په وینا کې اے د الله د وینا نه خلاف وینا نه کوي مطلب دا دی وړاندې کیږي تر نه مطلب دا دی چې الله تعالی ورته کوم خبره نه کوي د ځان نه کوي وهم بامره يعملون او دی په حکم د الله تعالی باندې عمل کوي سلورم جواب ورکړو نو چې ګوره څوک د اډر تابع وي د امر تابع وي نو مامور هغه دغه نه هغه د امیر نه مجبور کیږي صحیح شو دویمه خبره دا ده چې د هغه زما د وینا نه وي اخوا دې پانی شي کېده زما د وینا تابع دي نو دا مجبوری ده دا هغه زما مجبوری نشته وي يعلم ما بين ايديهم پويږي الله تعالی ما بین ایدیهم پاغه سبان دی چوڑان دی دوی نه دی و ما خلفهم هغه چې روستر دوی نه دی مطلب دا دی اخرت او دنیا یا دا وی د ښکارا حالات او پټ حالات یا دنیا او د مرګ نه پس دا حالات الله تعالی ته معلوم دی ولا یشفعون الا لمن ارتضى نو دی مشرکان وو نه زمون مطلب دا دی چې خدایان خو نه دي خو مونږ لبا الله ته مجبور کیږي نو په قیامت کې چې مونږ د دې فرشتو عبادت کوو یا د اولیاء او د علماء انبیاء نو دوی به په قیامت کې مونږ لته کوي سفارش پر لکې او هغه سفارش په قهري سفارش وي څه مطلب مطلب دا چې الله ته بدور مينت کی چې الله به مجبور شي الله وې ځان کیږي ما ځکه نه مجبور کیږم نه ولا یشفعون او سفارش نشي کوله الا لمن مگر هغه چاله ارتضا چې الله تعالی ته خوشاله مسلمان نه بس پارش کوي کافر لې نشي کولای وهم من خشيته مشفقون او بل صفت دا ده چې دوی د یری د الله تعالی نه مشفقون مینا کون کې د الله سره د الله د یری نه الله سره مینا کوي اشفاق په خپل ډار ته ویل کیږي په خپل یری دوه ته ویل کیږي خو لیکن اشفاق چې کله د خشیت سره یو ځای راشي نو بیا کله معنی نه چاوي د مینې وي نو دې ځای کې د خشیت سره یو ځای راغلی دی نو وهم من خشیتی مشفقون دوی د وجد الله د یرینا مشفقون من کید الله سره مطلب دا دی دوی خو زمانه ډاری دي یری ګرانه نو زه به څنګه مجبور شم و من یقل منهم انی الہ نو دوی وینا دا مون تاوی ویل دي الله وی و من یقل هغه څوک چې وای منهم د دوی نه انی الہ چې زه الہ ما کفرشتو کی کپ پیغمبرانو کی په اولیاء کی چې چا دا خبره وکړه چې د الوهیت صفات ما کې شته دي او ما کې مطلب دا د خدای صفات دي ها من دونه غیر د الله نه فذلک نجزیه جهنم نو دا کار چې دی نجزیه موږ به بدله ورکو د لره جهنم جهنم کذالک نجز الظالمین دا رنګ بدلی ورکو موږ ظالمانو ته نو دا زجر ورکو په اتخذ الرحمن ولدا باندې او دا غي ورته سوار کړل تقریبا چې ټول جمع کی و جوابونه ورته ورکړل چې نه نه دما ولد نشته دي اوس دا غي نه پس تذکیر بالادله دا غافل خلق چې دي دا په دلایل راويش کا نو دلایل ورته شروع کړي اولم ير الذين كفروا آیا ګورینا غ خلق چې کافران دي ان السماوات یقینا اسمانونه والارض ازمکا کان تارتقن و دا دواړه بند ففتقناهما نو مون کولاو کړل دا دواړه دا دواړه مون کولاو کړل دواړه مون اوچول څنګه بندو نو یو قول دار چې زمکه ځان ته یو جسم او یو بند جسم الله تعالی را خور کړو کولا وکړه اسمان دغه شانتی یو بند جسم الله تعالی را خور کړو او کولا وکړو یو دا معنی ده ابن عباس وی رضی الله تعالی عنہ کان تا رتقن و دا دواړه بن څنګه بندو هغه وی کان السماء رتقن پوښوی من المطر اسمان د باران نه بندو ففتقها بالمطر الله پاک په باران سره کولا وکړو وکانت الارض رتقا زمکه کې ودا بندوا بالجدب په خوشحالي سره ففتقها بالنبات نو الله تعالی را کولاو کړ په زرغونی سره په دې طریقې سره الله تعالی را کولاو کی دا کوي وجعلنا من الماء كل شيء حي او الله وای مون ګرځول دې من الماء ده ابونا كل شيء هر یو شی حي ژوند دې الله وای ما د ابونا هر شی را ژوند دې کړل دې مطلب د حیات ماده سره هغه وبدي د حیات ماده وبدي مطلب هر شی چې ژوند دې کم روح دا خو د زمکه او د اسمان ماده شو د زمکه او د اسمان ماده خو نه معلومه خو لیکن د اوبو ماده صدا هغه دغه ماده د ژوندو سيزونو ماده هغه بیا اوبو دي هغه اوبو دي هغه باندې باقی پاتې کیږي دا معنا یو معنا دا دوی معنا دا چې د حیواناتو په اړه کې دي چې د حیواناتو ماده اوبو دي مطلب پیدا کیږي دا غینه د اوبو نه پیدا کیږي کنه دا اوبو نه چې هغه من نطفه دا غنطفه نه پیدا کیږي خا افلا یؤمنون آیا دوی ایمان نه راوړي وجعلنا فی الارض رواسیا په دغه دلیل د ذهن خلاص نشو نو راشه بل دلیل وګوره غرونو ته وګوره وجعلنا فی الارض رواسیا الله وای موږ پیدا کړی دی پزما کې رواسیا مضبوط کلک کلک غرونه د څه لپاره ان تمیده بهم دې لپاره چې ګډه وډه اون خوځیدا ځمکه په دوی باندې اے مید هغه حرکت ته وای چې ګډ وډ خوځیدل وی ښا چې دا ځمکه په ګډه وډونه خوځیږي خا وجعلنا فیها فجاجا او بیا مون ګرځولې په دې غرونو کې فجاجا داری اے کولا او کولا وادیان سو سبولن او لاری لعلهم یهتدون دې لپاره چې دوی هدایت لاري عمومي په دې باندې بل دلیل وجعلنا السماء او مونږ ګرځولې د اسمان سقف محفوظا چت محفوظا حفاظت کړی شوی څنګه حفاظت کړی شوی بوشوی ا و هغه بل ذکر راځي کنه ان تقع علی الارض د زمکه باندې نه راپریوزی د زمکه نه متاتل د زمکه باندې راپریوز د قیامت نه مخکې یا سقف محفوظا سورته حجر کې تیر شو وحفظنا من كل شیطان الرجیم حفا محفوظ دې د سشینا شیطان ورته نشي خاطه نو یاد را پریوتونه محفوظ دې دام دا او دغه شان شیطان ورته نشي خاطه دواړه دي خدي وهم عن آیاتها موردون او دا مشرکان چې دي د آیاتونو د الله تعالی نه مخ اړون کړي او هو الذی خاص الله غذات ته خلق الليل والنهار پیدا کړی د شپه او ورځ والشمس والقمر دا څلورم دلیل والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ پیدا کړی دا کلن فی فلک یسبحون دا ټول دا انوار او دا سپوږمۍ فی فلکن پاغه مدار خپل کی وری فلک اسمان ته نه وای ښا دا د فلسفه او اصطلاح چې فلک اسمان ته وای فلک هغه مدار ته وای ابن عباس وای موج مکفوف فلک څه شه دی و یو یو موج دی یو چپه د پدې میان د فضا کی مکفوف نه بند کړي شوی دا پاغه کی دا چلیږي یسبحون دی په کلام بو وای دا انمر سپوږمۍ ستوري دا پاغه په اے ایسو با ممیشنی افا ام متا که چرتا ته مړ شوی نو فهم الخالدون ولی دی به همیشه ایسو دی به په ځما کې همیشه پراتی نه نه دی به مړ کیږي اس پروا مکوا کل نفس ذائقه الموت دا دا غیمه کې تایید کوي ولی کل نفس هر یو روح والا شی چې دی ذائقه الموت سکون کې د مرګ دی ونبلوکم بالشر او مونږه کارا کو تاسو ونبلوکم امتحان کو مستاسو بالشر په مصیبتونو سره والخير او په خوشاله سره فتنتن دا دغه مفعول مطلق من غیر لفظه وی نبلوکم فتنتن نبلوکم ابتلاء فتنه ابتلاء دا پوښوي مونږ تاسو ابتلاء کو په دې سره ابتلاء امتحان مو کو کله در باندې تکلیف راولو نو چې پته دی ولګي ته صبر کېږي نه کې او کله در باندې خوشاله راولو چې ودرېږي ته مستیږي او شکر ادا کې نو دا دواړه دی الله وی زکوم و الینا ترجعون او مون طرف ته تاسو را واپس کولې شي اوس بل زجر تذکیر به زواجر به مارا توي باقی او بل ادله به نو بل زجر دې په سبان دی په استهزاء رسول پورې ټوکې کول و اذا راک الذین او کله چې ویني تا کسان کفرو چې کافران دي ان یتخذونک نو نه ګرځي تعالی را نه جوړي تعالی را نه نسی تعالی را الا هو ځون مگر پټو کو تا پورې ټوکې شروع کی څنګه ټوکې کوي دا وی اهذا الذی آیا دا غ سړی دی یذکر الہتکم چې یادې خدایان تاسو هی دا غ سړی دی زموږ خدایان چې یادې هغه دا دی دا ټوکې کوي یعیب الہتکم یسب الہتکم یعنی دته وګوره زموږ خدایان څومره غټ غټ دي هغه پورې دی لګیا دی خبرې ورپسې کوي نو دی الله وی وهم او دوی خدا خبره کوي وهم به ذکر الرحمن هم کافرون او خپل دوی په ذکر د رحمان باندې کفر کړي دي خپل په ذکر دوی خپل د رحمان ذات کې غل ټول نو چت ذات ته د هغه په هغه نه انکار کوي پاغي ورته ځان بدنخکاری او رسول ورته په دې بدکاری چې د دوی د کانو د ګټو خدایانو پورې ټوکی وکي او هغه پر هغه باندې خبره وکي نو هغه په دې بد لګي هغه ته ډیر عجیب ښکاری او خپل ورته ځان په دې بد نه کاری چې دوی رحمان نه مني پوه شوې نو دې ته دی وګوري خلق الانسان من عجل اوس بل زجر دی وی خدا چې ټیک د ته په حق رسول منتظر عذاب راولا الله وی خلق الانسان پیدا کړی شوی د انسان من عجل د بیلینا د بیلینا پیدا دی دای ماده نه ده چې ګنې د دینه پیدا شوی خو د خط نه دی خو مطلب دا دی چې دا بیلی په طبیعت کې دا د په اخلاق دغه کې پرته ده په جبلت کې پرته ده سوریکم آیاتی کله پیدا وعده د عذاب او د قیامت ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتونی رای ولا کنه در را ولا کله بی ته مونږ ته تاریخ خو په فلانی تاریخ پر راځي الله وی لو یعلم الذین کفروا که چرته پوی دے الذین کسان کفروا کا کافران دی پس باندې پوی دے حين لا يكفون حين فاغه وقت لا یکفون چې دوی به نشي بندولې عن وجوههم النار د خپل مخونو اور ولا عن ظهور مونن شاګان خپلنا ولا هم ينصرون نه بل دوی مدد کول شي څه مطلب کچر ته دوی د هغه احوال په تفصیل باندې کوي دي لو يعلم الذين كفروا تفصيل الوقت الذي که چرته پوی دی هغه کسان چې کافران دي په تفصیل د هغه وخت په تفصیل د عذاب د هغه وخت چې دی به د ځان نه اور نشي منع کول نه د مخې غاړې نه د شا غاړې نو لمستعجلوا بالعذاب د لو جزاء مقدره ده نو دوی په تلوار سره عذاب نه غوښته خو لیکن دوی ته معلومات نشته لري ځکه دوی په جلدی سره عذاب غواړي بل تاتيهم بغتتن الله وی بلکې راضی بتاستا دا درازي به دوی ته دا قیامت بغتتن ناصافا تاریخونه پکې نشته دی به تاریخ خبر راځي فتبهتهم نو حیران به دوی لرا فلا یستطيعون ردها نو طاقت بنل لري دوی واپس کول د دې عذاب ولا هم ينظرون او نه به دوی ته بیا مهلت ورکول شي دو طریقو سره د دام د عذاب نن شي بچ کولې نه دی واپس کول شي چې عذاب واپس کی او نه مهلت سره چې بیا مهلتونه ورته ملاو شي اوس تسلی ورکړي الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا چې کله دوی دا دومره انکارونه وکي رسول پورې ټوکې وکي د رسول نه انکار وکي بد دعا ورته وکي عذاب ته نه وغواړي دا دومره خبرې وي چې خامخا سړی خپه شي کنه الله تسلی ورکړي ولقد استهزئ برسل او یقینا ټوکې ور ټوکې کړي شوی فقره رسولانو پورې من قبل کچستان مخکیو فحاق بالذین سخروا نو راګیر نازل شو بالذین پاکستان باندې سخیرو چې ټوکې کړې منهم د دوی نه ما هغه عذاب کانو چودې به پاغه عذاب پورې استهزئون ټوکې کوونکې چې کم عذاب پورې ټوکې کولی الله و یغی باندې بیا هغه نازل کو په خوانو رسولانو پورې ټوکې شوې دي الله تعالی وی تا پوری دی وشي خیر دی او هغه دا چاټی ټوګه کړي وی هغه می تبا کړیو تا تا پوری چې ټوګه کوي دا هم تبا کم قل ورته وای من یکلکم باللیل والنهار من الرحمن دا بل دلیل پیش کړي او زجر د پینکاله توحید باندې من یکلکم سوق حفاظت کوي تاسو باللیل پشپا کی والنهار او پورک کی من الرحمن من عذاب الرحمن اے در رحمان د عذاب نه بدی سوق بچ کی د ورځ یا د شپې بچ کولې نشي نمشي بچ کولې یا من یکلکم سوک سکی سوک حفاظت کی استاسو باللیل پشپا کی والنهار پورس کی من الرحمن ابن کثیر وی سوار الرحمن غیر در رحمان نه بل سوک ستا حفاظت کی نجشی کوله الله دې کوي بل هم عن ذکر ربهم معرضون بلکې دوی د ذکر در خپلنا د وحی در خپلنا معرضون مخ اړون کې دي ام لهم الها تمنعهم الله وی یو دې بسوي چې ما بسوک بچ کې دی وی کنه زمونږ خدایان شته هغه به زمون مدد وکي الله وی ام لهم الہتن آیا شتر دوی لار مددګاران تمنعهم چې بچ پکې دوی من دوننا ها غیر زمونږ نه زمونږ نه غیر ببل سوفي چې بچ کی لا یستطيعون الله وی نشته دی ولی نشته دی لا یستطيعون نصر انفسهم او طاقت د خپل ځانونو د مدد نه لري د خپل ځانونو د بچ کولو وس نه لري ولا هم ينس منا ينسحبون او نه هغه سره زمونږ د طرف نه ملګرتیا کول شي چې هغه ته مونږ ویل چې لیتا غره خلکو مدد کوي امونږ د سره یو الله وی دام نشته دی بل متعنا هؤلاء واباهم اوس زجر ورکی په دې خبره باندې چې دوی ته الله نعمتونه ورکړل دوی د الله مخالفت کې شروع کړو بل متعنا هؤلاء واباهم بلکې الله وی مونږه نفع ورکړی دا دی کسانو ته و آباهم د دوی مشرانو ته حتا تر دې پورې طال علیهم العمر چې وګد شو په دوی باندې زمانہ عمر په ډیر زمانہ په وګد شو نو دوی ویچ بس دا خو مون خپل دی الله وی افلا يرونا آیا دوی ګوري نه ان نعت الارض چې مو راځو دې مکه ته نن کو سهارا کمو وی من اطرافها طرفو داغینا هغه مې ته ویلو برکات کې مو ختمو زلزلې عذابونه راځي نو فزمکه کې د زمکه په برکاتو کې کمه راولو صحیح شو افهم الغالبون آیا دوی زور ور دي نه دوی زور ور نه دي استفهام انکاری دي دوی زور ور نه دي قل ورته وای انما انذرکم بالوحی دا انما انذرکم بالوحی دعوت در رسول دی او زجر دی په انکار دو دغه سره د حق نه ځان کڼول او د حق نه ځان لندول دا کار دی کوي چې هغه د عدل والا دی هغه تلی به مونږ کیدو لیوم القیامت په ورځ د قیامت کې فلا تظلم نفس شیئا نو ظلم بنشي کوله په هیڅ یو نفس باندې هیڅ قسم ظلم ها و ان کان مثقال حبه کچرته وی په وزن د یو دانی من خردل د اورینا اوره پیژنې تاسو کنه پیژنې داسې یو نری غونته جدن ښا نو دغه جدن دی دغه دانی په اندازه باندې الله وی کې او شی وی اتینا بها نو مونږ به راولو مونږ به راولو دا بها ها را به ولو دغه مونږ را پیش کو چې دا دا عمل خکړو دا دې بد کړو وکفا بنا حاسبین او کافی مونږه حاسبین حساب کو حساب کوون کې نو تر دې پوری دا باب وصل اختمایات راغی او تر دې پوری دا باب په دې باب کې څو په دې باب کې هم تذکیر الغافلین خو پس سره او په دلایل سره او د دلایل نه پس بیا مسلسل زواجر شروع شو چې زواجر ورکل داد درکې داد درکې داد درکې داد درکې نو دا غي نه پس ورته سور کو تخویف دنیوي او بیا تخویف اخروی بس په دې باندې باب ختم شو تذکیر الغافلین شو